اچانک بدل شوی آب اوښو بدلون وي آب اصحه شي تبدیل وي لکه صحابه کرامو کې د ډېرو صحابه کرامو حالت څه بدل شوی ده اچانک بدل شوی عمر فاروق کې چا ته روان قتل ته چې حضور صلی الله سلام ته او اچانک حالت بدل شو کوم ځای ته ول نو چې کومو خلکو اچانک حالت بدل کړی هغه ډېر مضبوط وي او د ورو ورو بدلول دا ډېر زور غواړي او مقصد دا دی چې ډېر کله ته سړي شي بیا مقصد دا دی چې ډېر عزمونه توبې به دې کړي بیا به دننه کړي د حق تسلیم یم فرشتې زما مقام ته نه رسېږي ستا په خپله پیدا احسن تقویم یم ته په کان یې ته په جالو کې اوسېږې زه سهباز یمه د غره په سر مقیم یم پنځه شپږ فوټه وجود لرم خو اصل زه د مینې محبت پوره اقلیم یم اقلیم سر یې فی الافعال الصالحة بانکشافها وخروجها من اللباس او خروج دې د هغه لباس نه خو بما بل عدد جاری ده په دې خبره فی اهل الحضر په شهریانو کې بتنظیفها کل یوم هر شهری چې سهار کیږي که ټول نه ولامبي دا ځایونه به صفا کړي بیا به بازار ته وځي وعند الدخول على الملوك واجبائهم یا بادشاہانو یا د بادشاہانو اتباع افسرانو وغیره سره چې ملاویږي دا ځایونه ورته څه کوي وینځي نو څه چې الله سره ملاویږي نو دا ځایونه به دې چی پاک وعند قصد الاعمال النظیفه یا چیرته عمل نظیف کوي روټۍ خوري لاس کې نو زر زر مخه لاس کې دا مزدور سب کوي کنه زر زر مخه لاس کې ووینځي روټۍ موټۍ ته لاړو ته وفقه ذلك ادي دي خبر راز دادا انها ظاهرة یعنی دي دي کی هغه بنیادی راز دادا چی دا اعضاء چون کی ظاهر وی تسرع تسرع الیها الاوساق او دا خیره دي ته ډیر زر وردرومی وهی التی او دا هغه اعضاء دی ترا و تبصر چی دا هر وخت لیدل کیږی عند ملاقات الناس بعضهم لبعض چی بعضی خلق بعضو سره وینی نو هر وخت لیدل کیږی نو چی پنځه وخته وینی چی سم صفا سوتره ښکاری چا چا درنه نفرت نه کیږی او پنځه وخته خوله وینځی چی خولی دی ورته د نصاری سری غمی بوی نه وری ښه جی عند ملاقات الناس بعضهم لبعض و ایضا التجربه شاهده بل تجربه پدی خبری شاهده ده دا دومه وجه ده ورسره ګه لا وجو کې دومه وجه تجربه په دې شاهده ده بأن غسل الاطراف چې وینځل د اطرافو ورش الماء علی الوجه او څڅندوالی د اوبه په مخ باندې او په سر باندې ينبه النفس من نحو النوم دا تنبیه ورکوي نفس ته دې قسم د خوب نه یعنی خوب نه سړی څه کړي بیدار غوندې شي ولې مطالعه کوي خوب درشي زر به لاړ شي بیا به ورته څه وکړي اودس سړی پوره څه شي بیدار غوندې شي والغشي المت کینی تمبی او دارنګه چی غسی وی چا باندی بیهوشی راشی زر زر لاس او خپی وروینځی او مقصد لاسونه وروینځی او اوبه په ورتوی کی تمبی کوی طب طب په دی خبری باندی چی لګوا ده شا جی یا سخته تبه یا داسی هغه په راشی نو زر زر مقصد تبرید ورته چی اختیار کی په خپو باندی تولیه دا ورواچی چی هغه هوش راشی ولیرجع الانسان فی ذلک الی ما عنده من التجربة والعلم دی وایی چی دی کی به زه دلایل نه څوایم انسان دی خپله دی ته رجوع وکی چی ده خو ته کومه تجربه علم په دی خبری کی پروت تا نو هر سړی په دی خبرو پوهیږی او انسان دی رجوع وکی و الی ما امر به الاطباء هغه خبره ته چې اطباء په دې باندې حکم کړی دا فی تدبیر من غشی علیه چې یو سړي باندې بې هوشي راغله نو لاس ترې وروینځي او مخ ترې وروینځي دا دې لپاره مفید دی اطباء دا ویلي دي او افرط به الاسهال یا چا ډیر مقصد دا دی چی هغه بهیل دی نو هغه هر وخت لاندی او مقصد دا دی چی د وجود یې چسی یخ شی او یخوالی په معدې کی راشی والفسد یا یې مقصد دا دی چی فسد ده جرح بسیط لاستخراج دم زائد نو مقصد دا دی چی تبرید پری کئی د نور وجود نو هغه سره به په هغه کی څه رادرومی یخوالی رادرومی فواید د طهارت څه دی د طهارت فائدې والطهارة باب من ابواب الارتفاق الثانی یو خو طهارت دا یو باب دی د ابوابو د ارتفاق ثانی نه او ارتفاقات ما تاسو ته ویلي وو چې هغه د انسان فطرت ګرځېدلي دي نو د طهارت د انسان په فطرت کښې یو داخل شوی ده والطهارت طهارت چې کوم دی باب من ابواب الارتفاقات اولنۍ فائده یې دا ده چې طهارت خو یو باب دی د ابوابو د ارتفاق ثانی نه الذی هغه ارتفاق ثانی چه کوم شهری ارتفاق تا ادا کلو والخرج دونه خیرن خیچن ګرزی سرونه داسی سره کوچی شوی کنا ته به وای لکه د ګډی بیزی دغه بل طرف ته نږدې ځای نه وی او چیرته روی روی جوړ شوی دا شاعت تور تور سټونه چی نیولی نه نه ارتفاق ثانی چی عام چی وی د ایغو خلقو په طبیعت کی هغه پروت وی صفایی او دا شینا ادا کلو میرو خلق نه اکثر خیرن او ډیر خو بیا پکښې چی لمونځ نه پکښې کوي دا خپې داسی شوي کنه چی سم شنې شوي وي شنې او دونه غټ غټ نوکان پکښې تور دونه ګند اوته یی کنه چی څه ووایه چی ویی وینې کنه دا په طبیعت باندې څه به رئیس صفائی پسند سړی وویني په سړي طبیعت باندې څه شي څه به رئیس او طالبان خو ټول چې پاکستاني وال دي څونه صفائی کوي د کمرو د خپلو بالښتونو کڅوړه چې داسې لاس پکې وي که نه چې ځای لاس قرار ټیټ شي بالښت هغه د خیري نه کېږي پنښته وي اوس اوس خو ډېره ښه ده مخکې به ډېره او لوښي چې وخوري هلته یې پکې پرېږدي ترکاري یې هر څه اکرام مکرام چې کمېږي ومي سبا یې زر زر ځالې هغسې که نه او دلته خو لا ښه ده شکر ده دونه ډېر سپي یې دا نه راکوي او ته لاړ شه مونږ یې لا کور ته دارالعلوم ته او پېزو ته لاړ شه نو هلته یې طالبان دغسې باره پرېږدي ټوله ورځ یې پیشوګانې شپې او سپي یې څټي څه هر هسې زر زر داسې اوبه په څېرې کړي هغه ورته څټي کښېني ترکاري ګرمه وراچوي هغه ساړه غوړي څه کړي بیا هغسې یوسي وس دلته خو ډېره ښه ده هلته خو به سړی مونږ به دا تاوینه ټول باره په راته وخت په یو بچه کړي وه مونږ به ما ورته هیلس کړی داسې هیلس خپل کړي وي سړی زر به وبه په وغړی والطهارة باب من ابواب الالتفات الثاني الذي يتوقف كمال الانسان عليه کہ پدی التفات ثانی باندی انسان کمال چدا موقوف تنو سڑے لام دی صفا صفا صفا کپڑے کے خیرن خیرن نہ گردی او اوڑے لکی یو بل تل سڑی چور دی او د خیرن خیشن کی ګرځی شیطانی خیالات فضلا بیا په دماغ کی ګرځی سړی صفا سوتره ګرځی بیا دونه شیطانی خیالات نی وتدفع عذاب القبر او بل دا عذاب قبر لري کې طهارت وهو قول صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ولها مدخل عظیم بل فائدہ دا ده چې دې پر دخل عظیم پروت په قبولیت نفس کې رنګ احسان لرا احسان مگر توای ان شاء الله او په دې کي هغه يصوب بظلمت بهيمية هغه مغلوب شي هو معنی کتابة الحسنات وتکفير الخطايا دا د دې معنی ده چي دا سړی غسل وکړي اودس وکړي نو هغه خطايا ورسره څه کېږي ختمېږي او حسنات ورسره پیدا کېږي ځکه چې ملائکو شان نورانیت په تر کې پیدا کېږي ظلمانیت دې سره څه کېږي ختمېږي ظاهري صفايي په باطني صفايي باندې خامخا سره څه وي دخل وي واذا جعلت رسما او کله چی یو سړی طهارت رسم جوړ کړي او بلکل عادت او رواج یې جوړ کړي نفعت من غوائل الرسم نو دا به ډیرو مصیبتونو د رسومو نه چټي مقصد دا دی چی نفع ورکړي ده ته واذا حافظ صاحبها علی ما فیها من هیئات او کله بیا چی یو سړی داسی وي صاحب د طهارت حفاظت کوي د هغه شیونو چی کوم په طهارت کی کوم هیئات پکار وي یؤاخذ الناس بها انفسهم عند الدخول علی الملوک چی مثال خلق هغه بادشاهانو ته ورځی او څنګه طهارت کوي او څنګه ځان پاکیزه کوي او خوشبویی لګوي وعلی النیة المستصحبة او بیا که دا یو سړی طهارت کوي او نیت یې دا وي چی دا په اسلام کښې یو ښه شی ده والاذکار بیا هر عضو وینځلو خواته چی کوم ذکرونه دي هغه ورسره کوي نو ده ته به سوء معرفت بد اعتقادی نه به څه کړي نفع ورکړي دا د طهارت صحیح دي واذا عقل الانسان او کله چی یو انسان په دی خبره باندی پوه شی ان هذه کماله چی دا طهارت دا دی چی کمال ده فآدب جوارحه بیا دی د خپل لګاتار دا کوشش کئ او د خپل جوارح په دی کی ستړی کی چی دغسی طهارت په کئ کئ مشق په کئ حسب ما عقل من غیر داعیة حسیة څه داعیة حسیة نه وی خو دی وجی نه چی طهارت ښه شی ده چی هلته اودس ماتیږی که په ځنی کی او بیا ژر راځی اودس کئ او هلته یې لږ په وجود کښې فرق کاږو نو بیا زر رادرومي دی چې کۀ غسل کړي نو دې سره به مقصد دا دی چې دی هغه عقل به یې قوت عاقله به یې دغسې بیا په قوت بهیمیه باندې غالب کیږي ځکه چې دی د قوت بهیمیه دې ته عادت کړو چې دې عقل چې کړي ومني چې دې عقل ومني ولې عقل سړي ته یو حکم ورکوي او قوت بهیمیه څه کړي بل حکم ورکوي ځکه طاهر ورته وایي عقل نور څه راته وایي زړه مې نور څه نه پوهېږم راته ایښی دام نه وي و اکثر من ذلک دا خو لا څه قیدې نه زیات کانت تمرینا علی انقیاد الطبیعت للعقل واللہ اعلم نو په دې کښې تمرین پروت وي د انقیاد چې طبیعت عقل سره یعنی که دا کارونه کئ نو بیا به د طبیعت چې عقل څه شي منقاد شي او عقل به دې په غالب شي او چا عقل په طبیعت باندې غالب شي نو هغه څه شو کامیاب شو خدای دې مونږ عقل په طبیعت باندې څه کړي غالب کړي کنی چې طبیعت کله په غالب شي عقل څه کړي ړوند شي ړوند کېږي. باب اسرار السماء. ګرانو او خوږو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا ښکلی او رنګین کیسټ لاس ته راوړئ دا پته یاده لرئ صدائے حق کیسٹ مرکز دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خطر ګوره دا هلکه پاس دا په اثبات ده په بیان دي اسرارو دي چا کي صلات کي ګوره د صلات د شرایطو نه هغه طهارت وو نو د طهارت اقسام طهارت صغرا او طهارت کبرا هغه درته بیان کړو اوس په دې باب کي د صلات اسرار څه کوي بیانوي نو لکه د طهارت په لحاظ سره په انسانانو کي درې درجې وي نو دارنګه په اعتبار د صلات سره هم په انسانانو کي درې درجې دي يو اولنۍ درجه يو هغه انسان ده چي دی څو وخت د پاره دا د ده اختياري شی نه وي خو د الله تعالی فضل وي په ده باندي چي هغه يې حظيرة القدس طرف ته هغه حظيرة المقدسې طرف ته داسي په غوټې سره ټکي واخلي اوچک لينا داسي اچانک اخيستل داسي په غوټې سره يې واخلي او بیا هلته دی ده باندی مقصد دا ده چی ده انصاف وشی دی ملازم شی هغه جناب جناب الله تعالی سره اتم ملوثو کۍ یعنی هغه بارګاه مقدس سره ده ملازمه راشی اتم لوثو کۍ او بیا په ده باندی تجلی نو چی دا کینه پر لازمیږي او دا داسې حالات وي صاحب دې وایي چې دا زبان او قلم د دې خبرې بیانولو نه چې دې قاصر وي نو په دې وخت کې ده ته یو سرور چې وي حاصل وي چې د انوارات کله په ده باندې کم فیضان راځي وي او د ده هغه روح هغه خدای پاک مقصد دا دی چې هغه بارګاه مقدس طرف ته چې دا خو په اختصاص سره واخلې خو دا حالت د انسان همیشه نه وي بیا دا حالت نه دی خپل واپس هغه زاړه حالت ته چه سی راشي نو چه بیا دی د دغ حالت نه زاړه حالت ته راشي نو ده چه د کوم حالت داسې میندلی وو الله تعالی ورته نصیب کړی وو هغ حالت پسې دی چې وي پشېمان وي او دی په اضطراب کې وي او قلق کې وي او د دې خواهشمند وي چې هغه حالت ما ته بیا څه شوی حاصل شوی نو اوس هغه حالت خو د ده په اختیار کې ده نه چې ده ته بیا حاصل شي نو اوس به دی کوشش داسې کوي چې کم سے کم داسې حالات پیدا کړي هغه اقرب حالات چی هغه د دوی چی هغه کوم استغراق النفس وو او د نفس په هغه خالق معاملی کی او معرفت کی بلکل غرق شوی وو نو چی هغه ته ور قریب حالات وی کم سے کم چی دی هغه ټکی کسب کی او هغه به بیا دی په چا سره کسب کئی او دا یو لومه جوړه کی چی دی هغه حالات بیا په هغی کی څه کئی ښکار کئی او هغه دا به څنګه د حالت دی په ځان کی پیدا کړي هغه به دی د الله تعالی ذات تعظیم او خضوع او مقصد دا ده چی ایغ سره مناجات په ضمن د افعالو او اقوالو کی چی د غی د پاره چی وی د ایغ بنا چی وی ایغ په ضمن کی به دی چی کئی حاصلی او د دی تعظیم او خضوع او مناجات فی ضمن افعال و اقوال دا مقصد دا دی چی نه ده مګر څه ده هغه صلات ته په صلات کی غایت تعظیم موجودی ده صلات داسی یو عبادت ته چی په دی کی هغه غایت تعظیم او خشوع خضوع او مناجات مقصد دا دی چی دا ټول هر شی پکی څه شی موجود وی الفاظ یعنی زړه به دی هم الله تعالی طرف ته شی متوجی او الفاظ الفاظ بانی به هم دی الله تعالی بڑائی بیانای نو زړه کښې به دې الله تعالی عظمت وي چه په لمانځه کښې ولاړ ئې او په الفاظو باندې به دې الله تعالی عظمت بیانوې او د جوارح به دې دا به دې مقصد دا دې چه په لسان حال سره دې الله تعالی عظمت څه کئ بیانوې دونه ساکن به یی ورته کنه او دونه خشوع خضوع سره او داسې به ورته ولاړ ئې چه د جوارحو نه به دې الله تعالی عظمت څه کیږي معلومیږي نو بیا غایت تعظیم او خضوع آ په چا کښې ده په لمونځ کښې ده نو ګوره هغه مرتبه دی وصال وی چه هغه اچانک نفس غیب پاک شوی اخیسته یی آجی هغه محبوب وصال چی مرتبه یی نو وصال خو همیشه دی پاره نی او نه وصال آدی دی ملا په وس کی وی دی عاشق سړی په وس کی خو وصال نه وی آ خو دی محبوب عنایات وی چه مقصد داده چه ورله وصال چه چی ورسی نو اوس په عاشق څه کوي هغه وصال وختونه خو به ده ته یادېږي نو اوس به دی څه کوي نو دی به دوره وکړي چې که هغه وصال وصال د حبیب نه وي نو کم سے کم داسې حالات به جوړ کړي چې هغه خیال د حبیب خو چې وي ورسره وي هغه خو د ده په اختیار کې دي که نه نو اوس ګوره دا لمونځ بیا دې دې وجې نه مقصد دا دی چې راغلی دی چې که هغه وصال د حبیب نه وي چې کم سے کم خیال د حبیب خو وي خو دا اول قسم خلق دا هغه انبیاء انبیاء کرام دی چی د دوئ هغه نفوس ذات خدای پاک چی وی اخیستی وی او دغه حالت ته رسوی یعنی بیا تجلیات او انوارات په هغه باندی رورول وی دومه درجه هغه خلق چی چی دی انبیاء کرامو هغه ته ترغیب چلولی وی او هغه ته ویلی چی دا مونځ دا داسی کار ده چی دا ښه کار ده او که دا تاسو مقصد دا ده چی کو نو دا الله تعالی سره مناجات ده او الله تعالی سره هم کلامی ده او د دې دا دا فائدې دي نو ده بیا په دې باندې یقین کړی وي او هغه فائدې په زندګی کی څه کی محسوس کړی هم وي دوم نمبر خلق هغه دي او دریم نمبر خلق چی هغه عام خلق دي هغه دي چی ټیک ته ایخ خو د انبیاء کرامو دو دی طرف تر مجبور کړی چی دی کی دا فائدی پرتی یی یعنی دو یی منی له دی حیثیت نه چی مونږ مسلمان یو نو دی وجی نه یی منی لیکن دی دی هغه فوائد دو په زندګی کی چیرته محسوس کړی نی لکه د تاسو مونږ عام حالات څه مونځونه خو مو ندی کنه هغه خیالات مو په مونځ کی یی چی سم کفریات یی چی چیرې آرامیتوب خیال یی هغه سړی ته بلکل په چا کی ورشی په لمانځه کی وای به چی وی بیخ دی اوښی ده شیطان دونه آرامی ده اوس په دی سپیږمو کی تی ناست یی چی امام قرات شروع کړی او تا ته به یو خیال در واچوی اینا هم ده السلام علیکم ورحمت الله اورې او مقصد دا ده چی ته به وای اوهو هغه خیال به دی لا نیمه ته رسولی وی کله به دی ور پوره کړی بل بیا بل ور پسی نو دا مونږ هغه چی کوم دی عام حالات چی صرف هغه مقصد دا ده چی مونږ خو کول هغه خو د هغه فوائدو هغه مقصد دادی چی ما سوچ کړی نی خو دا خلق خو بیا هم محروم نه یی خیر ده که په دی وخت کی ندی محسوس کړی نه یی نو بیا هم چی کله د مادی نه تجرد راشی نو د دی فوائد به ان شاء الله العزیز بیا څه نا څه درجه کی چه کی محسوس کیږی تاسو په دی پوه شوئ نو دا هغه شو بیا اصل د صلات شی چی په صلات کی اصل شیونه چی دی تر دونزی پوری وروایو باب اسرار الصلات دا باب ده په بیان دی اسرار دی صلات کی اعلم په دی خبری باندی ځان پوه کا ان الانسان چی حضرت انسان قد یختطف الی الحظیرة المقدسة کله دی په چور سره واخیستل شی په طرف دی هغه بارگاه مقدس فیلتصق بجناب الله نو دی ملازم شی هغه درگاه الهی سره اتم لسوک ښه په کامل لسوک سره وینزل علیه من هنالک التجلیات المقدسة او نازلیږي په ده باندې بیا د هغه بارګاه مقدس نه تجلیات مقدسه فتغلب علی النفس نو آ بیا مقصد دا چې غلبه وکړي په نفس باندې ویشاهد هنالک او بیا دی مشاهده کوي هلته ما هغه شی نه لا یقدر اللسان علی وصفه چې زبان د هغه وصف باندې قادر نه ده دا داسې حالت وي خو دا ګوره د اختیاري حالت نه ما درته ویل چې دا د وصال حالت ده او وصال دا د محبوب په وس او قدرت کې وي او عاشق غریب په لاس کې نه وي شګي ثم يرد الى حيث كان بیا دی رد کړی شي الى حيث كان اغ ځای ته چې چېرته دی وي عام حالاتو ته بشري حالاتو ته راشي فلا يقر به القرار نو استقرار ننسی پد سر قرار ہے فیعالج نفسه بحالت نو دای بیا علاج کئی او مقصد دا دے چی کوشش کئی په خپل نفس باندی بحالت په داسی حالت سره هی اقرب الحالات السفلیه چی د هغه هغه اقرب د هغه حالاتو سفلیه ووی د چا نه من استغراق النفس هغه استغراق د نفس ته په معرفت د باری کی او په معرفت د خالق کی یعنی هغه حالاتو سفلیه وکی چی کوم حالت هغه استغراق النفس لمعرفت بارئها ته ور قریب ده دی بیا هغه حالت چه کی مختار وی ویتخذها سرکا لاقتناص ما فاته منها او ونیسی دی دی حالت لره بیا لما لما دام دام ورته وایی لما ورته وایی ښه جی ويتخذها سرکا او نسی دی لرا سرکا دام لاقتناس ما فاته منها لپاره د ښکار کولو دی هغه چا کوم دنه پاتې شوی وي چی هغه حالتونه هغه حالتونه بیا په ښکار کی لومی اوته لګی چی بیا هغه حالت امام د چه که ښکار که او نینده یی که ولی ښکار ټول مظنه وی کنه هغه مقصد ظنیات چه ودره پکی وبنی څه کنه خو یو خپل کوشش په که و تلک الحالت هی التعظیم والخضوع والمناجات او دا حالت چی دی حالات سفلیو کی هغه استغراق النفس فی معرفت بار اها ته ور قریب دی حالتونو د دا کوم حالت ته دا تعظیم، خضوع، مناجات په ضمن دی افعالو او اقوالو کی بنیت لذالک چی هغی بنا دی لپاره چه دا شوی ده چی هغه څه ده مونځ ده نو د صلات دی لپاره چه دا مشروع شوی ده تاسو په دی خبری پوه شوئ چه په دی کی مقصد دا ده چی دی هغه بار بار د هغه محبوب خیال سړي په ذهن کښې چي مستحضر وي دې دپاره ځکه رادرومي چي عبادت په داسي کئ چي ګویه کي مقصد داده چي ته الله تعالی څه کئ وینې دونه خیال به یي دونه خیال ولې دا خیال چي کله په سړي غالب شي خیال نو دا داسي وي لکه مشاهد شي لکه چي مشاهد وي ځکه هغه ورته اینا حافظ شیرازی یو ځای ای غایب از نظر که شدی همنشین دل ای غایب از نظر که شدی همنشین دل می بینمت عیان و دعا می فرستمت ای هغه ذاته چې ته غایب یې له نظر نه ای غایب از نظر که شدی همنشین دل خو د ما زړه همنشین ګرځېدلی می بینه مطعیا دا لدی په سترګو وینه یعنی دا خیال دی دونه رباندې غلبه ده چې دا لدی په سترګو چه کوم وینه و دعا می فرستمه تا دې طرف ته دعاګانې درستوم په بل چا باندې او دا لدی وینه هم نو دا خیال دلګی ته به دا خیال رسای چې گویا که ته الله تعالی چې کای وینی کنی کم سے کم چې دونه خو دی چې ځکه الله تعالی نه وینو خو الله تعالی ما چې کای وینی احسان درجه چه ده دی توتای نور بیا په ابواب الاحسان کې دی وضاحت را درومي نو دې دپاره دا مونځ دا بهترین حالت ده ويتلوه رجل سمع المخبر الصادق يدعوه الى هذه الحاله او بل پسې دې پسې بیا تابع د هغه یو سړی چې هغه مخبر صادق نه اورېدلي هغه مقصد دا دی چې هغه بللی ده لره په هغه دې حالت ته ویرغب فیها او ترغیب ورکړی په دې حالت کې چې دا ښه حالت ته فصدقه بشهادة قلبه بیا ده د زړه منځ نه صحیح هغه د مخبر صادق خبره منلې ففعل بیا داسې کار وکړي ووجد ما وعد به حقا هغه چې کومه وعده ورسره شوې چې دا لمونځ داسې شی ده داسې فواید دي هغه ټول به یې په سترګو وویني او حق یې موندی شي وارتقی الی ما یرجوه او دی مقصد دا دی چې ارتقا یې وشي په طرف د هغه چا کوم دی چې کوي مقصد دا دی چې امید ساتو نو ثم يتلوه رجل الجاه او بیا مقصد دا ده چی هغه سړی ده ورپسی هغه رجل ده الجاه الانبیاء چی مضطر کړی وی ده لره انبیاء الی الصلوات دی صلواتو طرف ته او دی انبیاء ورثه وهو لا یعلم او ده ته پته نه لګیږی هغه فایده پته یی نه وی خو دا ده چی لمونځ ده ضروری ده فرض ده لکه تاسو مونږ عام حالات دای بمنزلة الوالد او بلکل دا داسی لکه په منزله د والد یحبس اولاده چه خپل اولاد بند کړی علی تعلیم الصناعات النافعة په تعلیم د صناعات نافعة وو ښه کاریګری ورته ښایی وهم کارهون او حال دا ده چه دوی یې ښه نه ګڼی خو بیا یې پریږدی نه ښه کاریګری ورته ښایی ځکه چه دوی ته به فایده چه کړی ورکړی نو دارنګه مقصد عام حالات دی انسان دا چی زور ورکی دا چی اوس به بیا چی کیږی پاسی با مونځ به کئ خو دا دی وایی چی یاره شریعت حکم ده نو کئ یی بیا چی کی وکی لکه یو ماشوم باندی یو کسب زده کئ زړه یی نه غواړی خو هسی پیده یی پکی چی کئ په زده کئ یی او چی کومو خلقو هغه اولنی درجی خلق هغه خو انبیاء کرام دی او چی کوم د دومی درجی خلق مقصد دا دی چی اولیاء هغه خو د عبادت یو قسم دونه لذت ورته پکی محسوسولی کنا چی مقصد هغه د عبادت و بیا دا ځان باندی یو مشقت او بوج نه بولی بلکه دا مقصد دا دی چی دو ته چکه خوند ورکوی او چی هغه یې کړی نه وی کنه تر اوسه پوری داسی اضطرابی په روح کی لکه سړی چی لکه بدن کی چی کله وږی وی بدن بدن وږی دی اوسی عادت وی وږی وی او بیا مینځی نه پکی اضطراب وی نو ایغو چی عبادت نه وی کړی نو په د روح کی داسی چی وی اضطرابی لکه ځکه چی روح ته یې غذا نه وی ورکړی ده هغه روح په یوی غذا باندی چی وی عادت کړی وی سګرین وربما يسأل الانسان من ربه دفع, دفع بلاء او ظهور نعمت او دیر کله ته یو انسان سوال کوي د رب نه دفع کولو دی بلاګانو او ظهور دی نعمتونو چې دی ظهور دی نعمتونو باندې وشو دفع بلاګان دفع شوی فیکون الاقرب حينئذ الاستغراق فی افعال نو دالته اقرب دا دا چې دا انسان دا ځان مستغرق کی په افعالو کې اقوال تعظیمیو کې لتؤثر همته التي هي روح السؤال دې لپاره چې بیا مؤثر شي هغه قصد د دو هغه چې هغه روح د سوال ده یعنی چې ښه سوال وکړي ځکه حدیث مبارک کې راغلي چې تاسو ته یو مشکل در پېښ شي نو تاسو لمانځه طرف ته توجه وکړو ځکه چې لمانځه کې چې کومه دعا غوښتله شي نو دا دونه خشوع خضوع سره وي چې هغه مقصد هر شی ټول اعضا الله تعالی طرف ته چې متوجه نو دلته هغه مقصد روح د سوال چې کوم ده هغه هغه همت چی دی چی هغه روح دی سوال ده هغه ښه مؤثر وی بیا د ده دعا زر څه کیږی هغه قبلیږی ځکه به حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته چی یو مشکل پیښ سو نو فورا به لمانځه طرف ته چه کړه متوجه سره او لمونځ به یې وکړ وذلک ما سن من صلاة الاستسقاء ځکه د صلاة الاستسقاء او د دفع د مصیبتونو په وخت باندې بیا دا چې د کوم لمونځونه کېږي دغې کې فلسفه دا پرته ده چی هسی به خدای نه ټیک ته دعاګانی غواړی چی خدای بران وکی بران خو د مونځ حالت کی دا حالت داسی حالت ته د غایت تعظیم حالت ته په دی کی هغه دعا غوښتل هغه ډیره موثره وی اوس صلات اصل دری شیونه دی دری شیونه واصل الصلات ثلاثه اشیاء اصل دی صلات دری شیونه دی اول خضوع القلب هر درجه با زړه کی به دی خشوع خضوع داسی پرته وی او دوم مناجات دوم مناجات چی ته لکه یو بادشاه ته ولاړی او هغه سره مناجات کای نو آخوا دیخوا نه ګوری ګوری او سو فیصد او داسی الفاظ ورته وایی چی چیرته داسی نه وی چی پدی لفظ کی چه سه خطا شم او دونه غلی ولاړی کنه دونه په توجه سره او هر ټکی ټکی ته دی سوچی چی داسی نه وی چی بل څه ور ووایه او خوځی را خوځی نه چی داسی نه وی چی د بادشاه محسوس کی چی ما سره خبری کای ده ته ګوره چی اخوا دیخوا مقصد دا دی چی کئی نظر کئی داسی په طریقه سره نو زړه کی به دی خضوع او خشوع پرته وی او سو فیصد به الله تعالی طرف ته چی مقصد دا دی چی میلان وی ځکه لمونځ سره لمونځ ګزار سړی عام متکبر نشی کیدلای چی صحیح لمونځ گزار وی لمونځ سره په طریق خشوع خضوع څه کیږی آ پیدا کیږی او بل مناجات پئی بلکل داسی حالت به جوړای ا دریم نمبر کی تعفیر الوجه بی هغه غایت ذلت انسان دی پاره انسان مخ دا ډیر څه ده قیمتی ده نو د خپل مخ په په خاورو کی الله تعالی ته چه تی ولړی او سجدی به ولکه هغه غایت تعظیم به چه تی حاصل شی ځکه چه ګوره نور ټول حیوانات چه خوراک کئی خدای پاک داسی په طریقی سره پیدا کړی دی چه آ سر خوراک پسی چه کئی کا ته ورټیټی لیکن حضرت انسان هغه ته داسی یو نظام او قد دا صنوبری ورکړی دا چه آ خوراک کئی نو خپل سر ته چه کئی خوراک پور تر چی ګئی نو دا دی هغه انسان سر دا دونه چه دا قیمتی دا چه دی او ګوره که کوم ماشوم خوراک پسی سر کاته ښکته کی نو کور چی چه یو ور تهذیب یافته موری وی یا پلاری هغه وی چاپیره ورکی چه بیا سر لاس ورکی کوه خوله مه ورکی کوه خوراک پسی خوله ټیټه ومه بدی ګڼی دا دی انسان په فطرت کی دا قاعده پروت ده نو د انسان سر دوره قیمتی ده چی دا به دی الله تعالی نه علاوه بل چاته مقصد دا ده چی داسی نه چی هر سړی ته دی چی په ځمکی باندی ایښی نه نه دا به صرف الله تعالی ته سړی په ځمکی ځی نو دی کی تعفیر الوجه راشی چی هغه وجه چی اشرف تی اعضاو ده او مجمع دی حواسو ده ځکه په دی مخ باندی په سر باندی وهل چی دی ممنوع دی